تمهیدی بیان کې عظمت ته قران ذکر شو تابعان مقصود اصلی تذکیر په سلور نعمتونو فأحياكم إني جاعل في الأرض خليفة دویم د دنیا چې سدي ستاسو د فیدی د پاره می پیدا کړی دي خلق لكم ما فی الارض جميعا دریم تعظیم د نیکه او سلورم قبول د توبې فتلقى آدم من ربه کلمات یا بنی اسرائیل یا دویم بابو خطاب خاص ترکو تمهید درې صفات نړون کی د دین اشتعاب الدین کتمان حق او ترک عمل درې ما به قوام الدین صبر صلات ایمان بالیوم الاخر قیامت وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ انواع خمسه د بنی اسرائیلو اوله نوع کی اته نعم او دو نقم اول د جابر ظالم بادشاہ نه مخلاص کړی و اذ نجیناکم من آل فرعون بيما وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم ځان سره اربعین لیلة د څلېښتو شپو. ثم اتخذتم العجل بیا جوړ کړه تاسو سخی لره من بعده رستو د هغه نه او تاسو ظالمان وئ. کله چې مې ورکړ موسی علیه السلام ته کتاب تورات والفرقان او فرق راوستون کې مینز د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون د پاره د دې چې تاسو لار بیا مومئ وإذ وعدنا موسى درم انعام دي عفو عن الزم ثم عفونا عنكم وإذ آتينا موسى الكتاب صلورم إنعام دي إعطاء قانون نجات بیا مندو او د دوی په زړونو کې محبت د عجل پیدا شو په شرک کې اخته شو موسی علیہ السلام راغی زورنه ورکړه نو دو توبه ویستا الله پاکي توبه قبول کړه او دا توبه د شرک نه وه لوی انعام ناپوه خلک هغسي د عجل سره محبت ساته. موسی علیه السلام چې کله په لاره تېرېده نو دوی ته مطالبه کړې وه موسی علیه السلام چې کله کوهی تور ته لړ سامری ته موقع میلاو شو کم کالی چې د توریه په تور باندې راوړي نو دا غینا سامری عجل جوړ سه وی چې موسی علیہ السلام تلې دې الله دلتا د اورنا د عجل په شکل کې ښکارا شو شرک شروع کو عیسی علیه السلام وی په شکل د الله کار شوی دی اصحاب الحلول چې الله ځان کار کی په شکل د یو بنده وإذ وعد موسى أربعين ليلة دا اصل کې سرنامه ده او تفصیل د دې د الله امتحان دی چې ورس په یوځې کې ډیر عمر مسله بیان کی او هغه چرته لاړ شي نو سامره هغه قوم به گمراه کی او پلګه شبک ثم اتخذتم العجل اتخاذ مستعملی دی په امور جعلی تم فاعل د اتخذا العجل مفعول اول مفعول ثانی محذوف دی للتعمیم قرآن غټی تری متصلی کئی نفی د شرک فی التصرف متصرف فی الامور نفي الشك في الشفاعة شفيع تاريخ نفي الشك في البركات متصرف عمومي دعوه ده بل څوک به اله متصرف فی الامور وی که شفیع قاری وی. شفیع قاری به هله وی که برکات دهنده بل څوک وی. ذهن کې دا اشکال راځي چې سپي ته دوسم اله وي نو اسم عرض کو چې د دو زړه عقیده د حلول او د اتحاد وا سامری تازه کړه چې دا عجل اصل کې الہ دی او الله په دې کې حلول کړی دی من بعده رسل دتلو د موسی علی السلام نزیه به وانتم ظالمون مخکې اصل کې آیات تمهید مختصر ذکر کړم کارونه دوشي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم وبعده رستو د اتخاذ العجل نه او رستو د کم ستاسو نه یادا چې ثم صرف د پاره د تفاوت بین الامرین عفونا عفو محو الجريمه بالتوبة ستاسو ظلم او د الله په عفو کی ډیر لوی فرق او تفاوت وو عفو رفع العقوبت مغفرت زمم لری شي او عقوبت دعا شپږ ځله د الله صفت کې دی الله ته چې نسبت ته شکر وشي ښکارا کون کی د نعمت زجر په عدم شکر د انسانانو باندې دولس پیری شکر اظهار النعمت کفر استاروها پټاول ناشکری مصداق دا شو چې تاسو موحدین شوئ. حدیث قدسی دی باری تعالی فرمائی حسبی من عبدی ان یعلم ان ما به من نعمت فهی منی زما د بندنه مال دا شکر کافی دی ماښام اللهم ما امسا بی من نعمت رومی د شکر معنا کوي چې ترک استثناء مرادم قسوتست انشاءالله یو سړی پریدي نو د دینه مراد د زړه خلاف دی نه همې گفتن کې عارض حالت پس کارا وینا نه چې عقیده ني لعلكم تشكرون ابن قيم مدار يوصالكين كوي تشين كافرا ظهور اثر الغذاء في بدن الحيوان شریعت کی ظهور د نیست اثر د نعمت د الله په ژبه د بنده په زړه د بنده په جوارحو د بنده په ژبه ثنا په زړه طاعت په اندامنو محبت دویم کتابونو کې صرف العبد جميع ما انعم الله عليه لمرضات اصول د شکر پنځه دي یو خضوع الشاکر للمنعم دویم الاقرار بالنعمه درم محاضرة مع المنعم سلورم سنا منعم